الله الرحمن الرحیم قل کفا بالله بینی و بینکم شهیدا سوره انکبوت ته د کافرانو د مؤمنانو بیانو کافرو د رسول الله صلی الله علیه وسلم په نبوت باندې ډیر زیات اعتراضونه وکړه نور اعتراضونه مو خو د پیغمبر علی السلام په نبوت اعتراضونه هغه بیان شو چې دا معجزه را تخکاره کا او دسې را تخکاره کا د حضرت موسی په شان امسا را تخکاره کا د حضرت عیسی علی السلام په شان ته کې دغه د دا د مور نه پیدا شوی ړوند راته روخ کا برګې را له روخ کا د صالح علیه السلام په شان د تیږې نه موږ له اوښه راوباسه دا اعتراضونه یې کول چې ته د الله پیغمبري نو الله تعالی دا آیتونه نازل کړو چې لکه که څوک ګوی کوي او که نه کوي د الله ګوی مال کافي ده د الله ګوی مال کافي ده قل تو توایا کفا بالله پر دی الله بینی پمن زما کې و بینکم پمن ستاسو کې زه ویم زه د الله پیغمبر یم تاسو انکار کوئ نو زما او تاسو په منځ کې کافی دی الله شهیدا گوا الله زما د نبوت گوی کوي د الله نبوت د پیغمبر سم د نبوت گوی صد د الله چې الله د خپل پیغمبر په لاس باندې د سې کارونه ښکارا کوي چې هغه کارونه د عادت نه خلاف دي خیسته ګواه سوکی چه هغه ته معلومات ډیری ښه معلومات الله تعالی ته چې څونه معلومات دي کنه نو دونه بل چاته نشته یعلم دغه الله علم دی ما په هغه فی السماوات چې په اسمانونو کې دی ول ارض او پس مکه کې دی د دې وجنه زما په حالت هم عالم دی او تاسو په حالت باندې عالم دی والذین آمنو تخویف او هغه خلق چاغوی ایمان روړی دی بالباطل پنا حق هغه خلقو چاغوی ایمان روړی دی په دروغو بالباطل په دروغو نو دروغ سدی سو کې معنا کوي شیطان چا ایمان روړی دی په شیطان خو باطل هر هغه څیز ته وایي چې د هغې عبادت د غیر الله نه کیږي د الله نه بغیر چې د چا عبادت کیږي هغې ته باطل وایي لکه بوتان شو بل شو نو هغه خلک چې هغوی ایمان راوړی دی بالباطل په دروغو وکفرو بالله او هغوی کفر کړی دی په الله مومنان څنګه یی مومنانو ایمان په الله کفر په باطلی دی خلکو چې دی ایمان په باطل لی او کفر په الله دی اولائک دق خلق چې دی هم الخاسرون او مغوی تاوانیان دی دنیا هم تاوانی آخرت هم تاوانی ويستعجلونک او دا خلق طلب د جلته کیستانه بالعذاب د عذاب رسول الله به وتوی کلمه اوایه ایمان راوړې چې د الله د عذابونو نخلاص شي او که ایمان امرا نوړو د دې دین خلاف کوي د باندې به عذاب راشي نو عقبه ابن ابي معيط یا بل هغوی به وي منډه عذاب دی راوله سبا نه نه دی راوله اسمان را باندې را رو دغه که د اسمان نه را باندې کاڼي راوروه نو وی ویستعجلونک او دا خلک طلب د چلته کیستانه بالعذاب د عذاب او سوال پیدا شو چې ربا ته په عذاب ولې نه راولي چې دوی تانه عذاب غواړي چې سبا نه نه راولا دا ولې نه راځي وی ولولا اجل مسمن کچرنه وی یو نیټه معلومه کپدې خلکو باندې د عذاب دراتلو مقرره نیټه نه وی ولولا اجل که چېرې نه وي نېټه مسمى معلومه لجاءهم العذاب نو دستي به راغلی وي هغوی ته عذاب لجاءهم العذاب نو راغلی به وي دستي دوی ته عذاب خو تیک ده چې موجوده وخت کې نه راځي خو چې خیر سره وخت راغی که نه نو بیا خیر نشته هم دې بدمعشانو به عذاب راوله راوله الله وته موقع ورکوله ورکوله چې د بدر وخت راغی نو هم دا عقبه ابن ابي معيط نه دی دی به بیا ژړل وای زما به بچي وي او څه به کیږي او زه به مرمه پیغمبر اسلام وی سر تی وه دی سر کوزینه ولا یاتینهم او خامخا خامخا را بشید عذاب دوی ته بختتن اچانک وهم لا یشعرون په داسې حال کې چې هغه به خبر نی د ځانه یستاجلونک دا خلق طلب د جلته کیستانه بل عذاب د عذاب چې منډه عذاب راوله منډه عذاب راوله و ان جهنم او یقینا جهنم چې دی محیطتن اغا گیره کون که دی بالکافرین دا کافرانونا محیطتن دا صیغه د اسم فاعل دا احاطه کون که دی اسم فاعل اکثر په معنا د مستقبل سره راځي دا جهنم ریاضه یو سور از پس خیر سره چې باس بعد الموت شي کنه نو لموهیتتون اغا ګیره کون کې دی بل کافرین د کافرانو نه الکه یو سور از پس د جهنم تاویدون کې دی او تاسو وای منډه عذاب راولې منډه عذاب راولې مونږ چې واړو خلکو به هلته یو نامه غشته چې پلانی او پلانی مړی کړیو نو حکم په د پانسې شویو نو د پانسې ته درې سلو ورځې پاتې وي نو دا دواړه سره چې یو ځای شوي به نو یو ورته وایي اورګه زه به در سره ګورم هغه بل بل ته وای چې ګورم بنو خلکو و پرې خاندل چې خدای مغر کا درې ورځې پس پانسی کیږي او تاسو سم وای چې د سره با ګورم او ګورم نو تاسو خو پانسی کېدو والای نو د سې کافرو د جهنم د نه چاپیره دی او تاسو وای منډه عذاب راوله منډه عذاب راوله هغه ګیری ها عذاب برازی ولا یاتینهم او خامخا د عذاب په دوی ترازی یوم په هغه ورځ یخشاهم العذاب چې پټ کړي به دوی له عذاب دا جهنم به ګیره کون کی د دوی نه کله یوم په هغه ورځ یخشاهم العذاب چې پټ کړي وي دوی له عذاب من فوقهم د پاسه د دوی ومن تحت ارجلهم او لاندې د خپو د دوی نه د جهنم بس عجیبه اوري ابا د پاس نم لمبي وي د لاندې نه بم لمبي وي د دنیا اور نه دی د دنیا اور ګوري د لاندې نه لمبه خيږي خو د پاس نه راکوزيږي د دنیا اور کې چې تاسو پنځه شپږ کسان په وګرځي هغه مړ شي خو د جهنم اور مریم نه هم داسې ته به پې ګرځي او دی به لمبې وي یوم په هغه ورځ یخشاهم العذاب چې پټ پکې دوی له عذاب من فوقهم د پاسه د دوی ومن تحت ارجلهم او لاندې د خپو د دوی نه ويقولو او اوبه وی الله ذوقو ما کنتم تعملون اوسکه تاسو ذوقو اوسکه تاسو ما بدله د هغه عمل کنتم تعملون چې تاسو به کوغه بیا دی مسله ده مؤمنانو ته مؤمنانو که په خپل علاقه کې د یو الله عبادت صحیح کولی شئ په دین عمل کولی شئ فبها او که نشئ کولی خپل څادر راوالی د دې ځای نه لاړ شئ بل ځای ته ولې په ټوله دنیا کې هم دا وطن دی بل نشته لکه رسول الله صلی الله علیه وسلم یا صحابه کرام هغوی خوارانو ته چې موقع په مکه کې نه وه نو لاړل دغه ته لاړل مدینې ته لاړل یا عبادی الذین ای زما هغه بندگانو امنو چې هغوی ایمان راوړی دی ای زما مؤمنانو بندگانو دا ګور ډیر د مهرباني الفاظ دي د مینې او د محبت الفاظ دي ان ارضی یقینا زمکه زما واسعه پراخه ده واسعتن پراخه ده ته وې زه د یو الله عبادت نشم کولی عمل د الله په احکامو نشم کولی دلته نو یې خو نه شي کولی ځکه نه فایا یفعبدون نو خاص مالا فعبدون تاسو عبادت وکې چې دلته نشي کولی بل ځای ته لاړ شي بل ځای ته لاړ شي کله نا کله سړی دا وی چې که هجرت مې وکړ روان شم دا خلک به راپسې لاړ راشي او مړمني کی لکه ځینې خلک په مکه مکرمه کې خوارانو هجرت نه کو وی که روان شو د مکې سرداران به راشي مونږ به مړه کی وی لکه مرګ نه مو یریږي هر یو سړی مري که په خپل کور کې ناست یې نو مرې به نه، په خپله بستره به پروت یې مرې به نه. کل نفس هر یو نفس هر یو جاندار ذائقة الموت سکونکی د مرګ دی د دغه مرګ هغه تراخه چې دي هغه به هر یو سړی سکي. ثم الینا او بیا خاص مونږ ته ترجعون تاسو به واپس کړی شئ نو که د دین کارم په جون کې کړی وي الله به مخیرت کامیاب کی والذین آمنو او کله نا کله مونږ وایو که زه دې ځای نه لاړ شم نو الته به بیا اوسېږم چرته دلته می کاروبار دی د پلار او د نیکه ځمکه می دغه خورم الته به بیا خورم څه نو وی والذین آمنو او هغه خلک چې هغوی ایمان راوړی دی وعملو الصالحات یو کړي دي هغوی نیک کارونه لنبوئنهم خامخا خامخا مونږ به ځای ورکو هغوی له من الجنة د جنت نه د جنت نه به مونږ دوی له ځای ورکو څه شی به ورکو غرفا ماڼۍ غرف جمع د غرفتون د غرفه هغه کمرې ته وایي چې د کمرې د پاسه پس غرفا ماڼې تجری روان بی من تحتها الانهارو لاندې دا غینه نهرونه خالدین فیها همیشه بی پاغی کی نعم اجر العاملین ډیر خد بدله د نیک عمل کوونکو الکه دا جنت چې ورکی او دا د جنت معنی الله ورکی دا بچاله ورکی الذین اغه خلق صبرو چاغوی صبر کړی د وطن په فراق یې صبر کړي د الله د دین په احکام یې صبر کړي سحر سبق لرازي یخنی او ګرمي وي هغه یخنی او ګرمي دوی صبر کړي وعلى ربهم او خاص په خپل رب باندې یتوکلون غوی اعتماد او باور کوي الله به مې دا کاګه واګه کارونه برا لټول الله برابرې او صحیح کوي ما وی سړی هجرت وکي نو دا یری چې الته به خورم سو وی خدایم په خیر کې دی مرغو ته وګوره دا سخوري ولی د دوی جیدادونه دي که د دوی دکانونه دي رسول الله وی سار چې را پاسی د جالونه نو ججورې تشي او چې ماخام راشي ججورې ډکی الله يرزقها الله رزق ورکوي هغې ته و ایاکم تاسو ته دغه څاروي دي ګایه وخوري په مړه خېټه نو بیا ځان سره وړي نه چې ورګه دا به بیا دغه کو وی خوري سبا بیا ګایه الله ورکي به ورځ بیا الله ګایه ورکي دا څومره جاندار شی نه چې دي که نه وی دوی ځان سره شی نوړي دا درې شیزونه دي درې چې دا د ځان سره جمع کول کوي د دې وجه نه د خوارانو جون سخت دی یو میګیان میګیان چې دی در اوړي په ګرمۍ او دا کې لګیا یې خواران دا کتارونه جوړ کړي او دا شینه جمع کوي کله نا کله خراب شي بیا بار روباسي یو دا میږي یعنی یو مګي نه دی مګي دا مګي هم جمع کول کوي ذخیره کوي یو انسان دی د دې وجه نه د دې خوارانو ژوند هغه سخت دی نور یو شم دا دغه نه کوي وړل ځان سره نه کوي وهو السميع العليم او دغه الله اوریدون کې د هر څو خبر په هر څه دی بیا دی دلیل د توحید د الله الکه د یو الله عبادت کوي د بل چا مه کوي د دې دلیل دغه کوي خو داسې دلیل پیش کوي چې مخالف مني على سبيل الاعتراف من الخصم چې مخالف مني ولا ان سالتهم کشرته تاسو کې د دې مشرکانو نه چې یلکه د اسمان چا پیدا کړی دی دا لات پیدا کړی دی که منات پیدا کړی دی که عزا پیدا کړی دی چا کړی دی اسمان هم یو الله پیدا کړی دی ځمکه هم الله پیدا کړی ده نر او سپومې هم زمونږ په خدمت کې چا لګولي دي الله هلکه چې کارنامې د الله شوې خو عبادت هم د الله شو فانا یوفکون نو چرته تاسو ګرځېږئ د حق نه بیا دی الله بل د الله د قدرتونو بیان الله یبسط الرزق الله پراخی رزق لمن یشاء دا غچا د پاره چې د الله خوښوشي من عباده د بندگانو دا غنه ويقدر او تنگي له دا غره پاره الله تعالی په دنیا کې رزق چې ورکوي بې حسابه ورکوي ښه مشکات کې تاسو ویلي دي د دنیا نعمتونه الله بې شرطه ورکوي کله نا کله به یو مؤمنی دیندار به بزرګ به او دون مال به وسره چې حساب بینی کله نا کله به یو بزرګي تقوادار به بیا اندازې خبي د پیسې درک بیم نه لګي دسې کافران یو غټ کافر وي بیا اندازې دولت وي وسره بل کافر وي درک به نه لګي الله د دنیا نعمتونه چې چاله خوخه او شي ورکي شرط مرد پکې نه د آخرت نعمتونه هغه کې شرط دي ويقدر او الله رزق تنګي له ده دي دغه کس ته پاره چې شاله خوخه وشي ان الله یقینا الله بكل شيء عليم په هر سیز باندې خبر دی ولا ان سالتهم بل دلیل کشرت تاسو کې د دې مشرکانو نه چې لکه د اسمان نه د باران سوک را وری او بیا چې دا باران وشي نو د دې ځمکې نه دا شین کې څوک راخېږي ولا ان سالتهم کشرت تاسو کې د دې مشرکانو نه من نزل چې څوک راوري من السماء د طرف د اسمان نه ما ان اوب د اسمان د طرف نه دا باران څوک راوري او فاحیا به الارض او بیا را ژوندې کی الله په دې باران سره زمکا راشنې کی من بعد موتها پس د مرګ دا غینا زمکا وچی او د وچوالی نه پس الله شنه کی دا سوک کوي نو دوی سره جواب نشته بل لا یقولن الله خامخا خامخا دوی به وایي چې دا یو الله الحمدلله چې الله څنګه خسته دلیل مونږ ته بیان کړو مونږ خو پرېدا چې کافر مني چې خالق د اسمان الله خالق د زمکه الله را ورون کې د بارانونو الله د زمکه نه راشین کې راخېجون کې د الله دعا وکړه یا الله رضا شي یا الله خپل رحم په موږ باندې وکړي رب د خپل رحمتونو دروازې په موږ کوله وکړي رب ته زمونږ د تمام حالات اصلاح وکړي رب ته زمونږ د تمام حالات اصلاح وکړي رب خپل توفیق زمونږ سره شامل حال کې د خپل عظیم کتاب صحیح پوی را ترا کې رب موږ ډیر کمزوري او ته زمونږ نصرت وکړي ته زمونږ امداد وکړي د خپل خوږ پیغمبر علی السلام په حدیث هم رب صحیح پوي کې خاص کر دا کم کتاب مونږ شروع کړی دی رب مونږ ډیر کمزور یو ته زمونږ سره امداد وکړي صحیح په پوي کې د قران د پوي سره د حدیثو د پوي سره رب د قران او حدیث باندې د عمل توفیق راکړي د قران او د حدیث اتباع زمونږ نصیب وګرځي رب د دې خیر د دې برکت رب په دنیا کې مونږ ته راکړي زمونږ کورنو ته هم ورکړي زمونږ بچو ته هم ورکړي قبر هم رب په قبر هم د دې رڼا د وجې نه د دې قرآن د برکت د وجې نه په مونږ رڼا کې په میدان حشر کې هم رب د دې خیر او د دې برکت نه مونږ ته مو محروموي خپلو ملګرو ته دعاګانې وکړي چې الله دوی سره ډېر ښه وکړي الله دوی له د دې راتلو کېناستو دنیا کې الله اجر ورکړي آخرت کې الله اجر ورکړي سره زمونږ نه الله په خپل بچو خوشاله کی په حلال کاروبار کې وته الله خیر ورکی برکت ورکی د زړه سکون اطمینان سره زمونږ نصیب وګرځي د هر قسم پریشانو حادثون الله زمونږ استاد حفاظت وکي بیمارانو تم دعاګانې وکړي چې د اسلام سونه بیمارانی رب ته وته شفا کامله ورکي رب ته وته شفا کامله ورکي خاص کر ملګری بیماران یغوی ته دعاګانې وکړي ملګرو کورونو کې بیماران دی یغوی ته دعاګانې وکړي چې الله صحت عاجله کامله مستمره وته ورکي وصلی الله